او په عذاب د دنیا باندې نو اخرت ورسو له دنیا مخکې ده اذن ته اخرت مخکې کو نه موږ یې ست ځان کوی کا د دوه کلمې ویلې ښا د یو کلمه ویلې دا سو غیری نو دواړه په مابین د دواړو کې سلويخ کاله وخانه سلويخ کاله ورته سر موسی عليه السلام دغه کړی دی په مابین د دواړو کلمو کې سلويخ کاله نو دا معلومه شو چې موسی عليه السلام د تسلويخ کاله رسول مناظری بحثونه او هغه نشانی هغه ورته پیش کړی دی د بنه منلې د بنه منلې ښا اوس تاسو کوی شوي کنه اته نه دی اخرت دنیا د عذاب د دنیا عذاب اخرت له مولې د اخرت هغه دنیا لراولې دا شوایي ان فی ذالک فتیسر اخذ ددکی په گرفت ددکی لعبرتا لعبرت لوی متکبرین لرا لوی متکبرین څوک دي لمن یخشا هغه چاله چې یریږي هغه د عبرت دی لمن لا یخشا چې نه یریږي هغه څه پروا ساتي یو سړی اخرت مني نه یریږي وکړه یو سړی اخرت نه مني هغه څه نه ویریږي هغه د سنو یری او پروان بچا د بچا هغه په زمانه پروا ساتي او چې څه کوي هغه دی کوي چې څه وایي هغه دی وایي هوښ چې څه وایي هغه دی وایي دا لمن یخشا انتم اوس الله تعالی نمونه او ته پیژنې دلیل عقلی او نمونه ده قیامت تاسو الله تعالی وی اے دلیل عقلی د اسمان من کې تنو ګوري نو تب لا شي قیامت براشي کنه انتم اشد خلقا اے تاسو سخی د دې ات پیدایشنا ام السماء کا اسمان اشد خلقا سخت د پیدایشنا بنا جو کړو د اسمان رفع سم کا پورته کړې د چت اسمان چته ورته پورته کړی دی فسواها برابر کړی دی علی الارض بلا شقوق پس مکه باندې یې سره دغشا دا سه اسمان برابر کړی دی او پس مکه باندې هغه یې سره نو پس مکه باندې برابر کړی دی او پس مکه باندې یې سره رفع سم کها ان دا للبناء رفع سقفها فسواها من شكوك والعوج وغيره وآتش ليلها أظلم وأخرج وأظهر دحاها اظاهری بايك کی دحا و اغتشا تیارکی لیلها د شپه د دې اضافت دې ته وکړه د لیل ځکه دا ظلمت راولي کړه واخرج ضحا او خارجي اغرنا رنا راولي نو رد راولي شپه لر کې رد راولي رز لر کې شپه راولي تیار کې دا انقلاب څوک راولي نو دقه شان د دنیا نه بدلر کې اخرت راولي ته ولې انکار کې دنیا نه باندې بوزي اخرت براول والارض ازمک بعد ذلك پس دینا بعد په معنا د معک مع ذلك سره دینا دحاها غړولې دا زمک الله تعالی غړولې دا دا زمک غړولې دا غړولې دا ته دی دا غونډه دا ته دا خر سره جو کړی وی دا داسې غونډه دا زمکه څه کې غونډه ده سړی بیا دریابونه او پکې څنګه تلل اخرج منها ما خارجې د دې ځمکې نه منها د دې ځمکې نه بل بالماء وبو سره مرعاها چراغا دا واخه چراغا دی واخه د زناور له باران وری کنه نو په دې ځمکه باندې واخه وشي نو دې کې دنیا دا ګډي بيزي او غيان او ميخي سري کنه نو اخرج خارج کړی داین ما او ومرعاها شراغا دا واخو والجبال اورونه پیدا کړی دي ارساها ټکولی دي په دې ځمکه باندې دا ځمکه دا غرونه دا ځمکه انتمی د کوم خوځېده په تاسو باندې نو والجبال غرونه ارساها دا ټکول دي دا ځمکه باندې دا ټکول دي متاع لکم د پاره د نفس تاسو چې تاسو نفع واخلئ په دې وخو سره په دې زناور سره په دې غرونو سره ولانعامکم اد پاره د چار پای تاسو تنظیم کړی دی لا او انو وكيف لا يتذكروا نسيت به څنګه ولي وبرزت الجحيم ظاهر بكريش جهنم وبرزت الجحيم انو ظاهر بكريش جهنم ظاهر بکړی شي جهنم جهنم برا دا بظاهر کړی شي وبرت الجحیم حدیث شریف کرانی او یا زرا واجب ورتا چولی او هر واجب سره او یا زرا ملک او دې د درې زرو کالو په مزل باندې کته ده درې زرا کاله مزل پکې کته ده نو دې چې راوباسي د زو کالو مزل پاتې شي نو دې به یو چغه وای چې چغه وای دا ټول خلق به هیبت نه پزمکه پریږي خانه دا ټول خلق څومره اهل محشر چې ده د هیبت څخه چغنه بدا پزمکه باندې پریږي دنیا یې رسته ده اخرت یې پرې خود دی دنیا یې غوره کړه اخرت یې رسته کو فإن الجحیم هی المأوا په دې سره جهنم ځای د استوګ نه ده ده جهنم ته بدی جهنم ته وبوت لشي بشارت واما من خاف ارچا رسول دې چیریږي مقام ربي د قیام د ربنا مقام قیام در ادریدو در ربنا چې زما رب ته ادریږم خواهش نفسی هغه منع کو خواهش نفسی یو شی غواړي اداغه منع کو خوراک کی وی ملبوسات کی وی معقولات کی وی هر څه کی کی وی ان هغه د منع کو خواهش نفسی پرې خو ده انو عن الهوا چې سره تخواش نفسی وای دا غي مخالفت کې بس زائد جنت فإن الجنت هي المأوى فتنزل الجنت زائد استوګ دې ده ده دیو په دغه جنت کې بیا اوسې کا دغه جنت کې به اوسې نو دای تپوس کوي دا جنت به کله راځي ادا دوزخ به کله ښکار کیږي یسالک عن الساعه سوال به کوي تانه د قیامت نو دا سوال دوه چیزونه دی ښا دا سوال مؤمنانو کړی چې قیامت پکلی رسول پاک ورته آیات ان الله عنده علم الساعه او په جواب ورکړی یا دا سوال کافران کوي چې تمون ته وای چې دا انعامات پیدا وي دا عذابونه وي نو دا قیامت پکلی دا قیامت پکلی یسألک سوال کی دتان عن الساعه د قیامت فيما انت پسکی ته رسول پاک ته وای من ذکر عاد ذکر دینا دی کې دې ته اوستا تا ته دې پته نشته دی یا دې سوال کوونکی ته وای فيما انت پسکی ته چې سوال کې من ذکر عاد ذکر د قیامت نه الى ربک منتها رب ساته منتها ګرځیدل اول رض اول رض دسارنا در غرمی پوری دیتا زحا حاوی نشی خواه ندابا گمانو کی دی چی منگی چارشیو پو برزخ کی او پو قیامت کی عشیتا او دحاها دا خود دیتا گمان کی ورتمیوی ان لم يجد الانسان مرشدا كيف يفعله که انسان یو مرشد من بیا دې څه قال اغرا توي ماتا الشيخ الاستغفار الله تعالى كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا فإنه شيخ له ذكا دا قرآن دي دير وي استغفر الله دي دير وي اوس زمانه رون دا استغفر الله دا او دا قرآن دا تو قرآن معنی با دیسی ایمان عقیدہ عمل مضبوط وی استغفر الله معنی با دیسی گناہون با اللہ تعالی دا تعاصر شخص نا غزورا شیخ یعقوب کرخی رحمت الله علیه تپوسو کو د شیخ باودین د قشبندی رحمت الله علیه نه ناغو ته په جواب کې داسې وي چې استغفر الله دی وای او قران شریف دی ښا نو په دې باندې بچ کې دلی الله دې موږ تاسو بچو ساتي اوس قران ته متوجي کی چې خفغان در باندې راځي تکلیف راځي نو ته قران راواخلی او تاسو ګوري تدبر سره هم بدل نه بیا کینه یو سات استغفر الله وایا او شي ځکه زمانه د غموم او د شرور ده زمانه د مصیبتونو او د تکلیفونو ده او د سختو ده نو دا دا په کار راځي ښا انما انت منذر من يخشى او دا صورت عبسه ده صورت عبسه دا مکی صورت ده مکی صورت مکی ده نو مکی ده مکی سره مناسبت ده يرون کې هغه چاله چې يريږي چې هغه روزي او هغه روزي دا دا ورته وایي دا صورت نازل شوه ده پس د سوره نجم نه پس د سوره نجم نه بسم الله شروع کوم په نوم الله تعالی المحب للمؤمنين الرحمن بالاعمى في الدنيا الرحيم في الاخره او رحيم دې په اخرت کې ان وحی نه پاخه سبب د شان نزول د دې آیات داو چې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اشراف د قریشو دا راغلی وو او خبرې کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره خبرې کولی په دې په تم باندې په دې امید باندې کړي ایمان راړو اسلام راړو نو څه خوش قسمتي به دی په دې تمه باندې لګیاو سنادید او غټانو مشرانو او د مکی سره خبرې کولې دې کې یو صحابي راغی هغه په سترګو باندې روند مرداده روند پیدا شو عبد الله ابن ام مکتوم هغه نوم شو عبد الله ابن ام مکتوم ام ربيعه او ابوه شريح بن مالک هغه راغی نو هغه ادرې نو لوم سره خو سویني نه نو هغه یا رسول الله علمني مما علمك الله او خیما تداغنه چې تاسو الله خولي دي تاسو کو د مسلې پاغي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت ته دق ورسید چې خمیاون سخن در میانی سخن خبر شروع ده ته په منځ کې خبر راړي کنه حدیث کې راځي رسول پاک کوئی د چا خبره باندې کټ کې جو کسان خبره کوي ته هغه نه کټ کې حدیث کې راځي وای شي هغه د دې ته مشورې کوي څه خبرې کوي ته وایي کې لکه نمش دانګ نه ته به غوږ کې یا به اجازه غواړي یا باغې ته انتظار کې ښه نو د راغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی سره د اسلام د دعوت د اسلام دعوت ورکو د اسلام د پاره خبره کولا او کدی سنا دي ایمان راوړل نو دا به دوی شي دې کې دوی یا رسول الله علمني مما علمك الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لطبیعت خراب کو نو الله تعالی رسول پاک ته تنبیه راولېګل تنبیهات راځي تا زجر نه ده تنبیه ده لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله دام تنبیه تنبیهات پیغمبران ترازی پوه شوي داسې زجرونه اولیاو ته راځي اولیاو ته زجر الله ورکي ښه زجر ولا ورکي چې بزرګو هغه ته په لار باندې داسې چاته وکتل هغه خپل کې هغه محبت پیدا شو پوه شو وی که بیا دې وکتل ورته نو دا څه چې دي دا به ختم کوم زجر ورته راغی ته دیواله ته التفات کې نو هغه ته التفات نکو نو رسول پاک ته تمریر آله په دې عبد الله ابن ام مکتوم کې عباسات اندې ګونجه کو رسول پاک وتولى او جردن اعراض خداسي دن اعراض خداسي مخې ته نه واو لکه د مجلس آداب دي کنه دا د مجلس لپاره هم څه آداب دي هغه په دې باندې ا دې مرزاده وین پیدا شوی او الله ول دې له عظمت ورکړو په ایمان او شرافت په ایمان اوس رسول پاک تعالی تعالی د دې پشان باندې تنبیه ورکړي عبتا تندې ګرنج چې رسول پاک وتولى او ګرځي ان جاء الاعمى د دې وجه چې راغ د تافی جی سیبو دی به پاغي عمل کی دی به پاغي باندې د غشي دا صورت وایي کلک شي پاغي باندې به عمل کی کلک بشي او عمل به پیو کی نو دی وجنا واما من استغنا چا سوچ مستغنی مستغنی لکه صنادید د قریشو د قریشو د مشران خو مستغنی دي د ایمان نه د اسلام نه د قران نه هغه څه کولو هغه خروي د کشمالو په وی څه کوي یو جاهل سره ادب څه پیژني او بیا ادبي څه پیژني هغه قران څه پیژني او کافر اما من هر چا سوګ استغنا چې مستغیری ته ارشاد ستانا د الله نه د کتاب نه فانت له تصدا تاغت اقبال کې تصدا من اقبال کې غته مخامخ کیږي هغه ته مخامخ کیږي هغه ته په مخ ته کیږي نه دا غپروا مساتا وما عليك نشته پتا باندې باز الله يزكى کا توحید قبول نکو الله يزكى اغزان پاک نکو ته نشته پتا باندې باز رسول پاک کوي الله يزكى په دې سره کا اغزان پاک نکو کا توحید انړو تا باندې دا باز نشته پتا باندې سړي ان هذا دی صورت په زمير راځي کا تذکرۃ دا نصیحت ده دا صورت نصیحت ده دا خو نصیحت ده من اچال شاع چې رضای شي ذکره یاد بکی دی لرا نبی له یاد شي چې دی له یاد شي نو فائدہ به سي فائدہ به سره وي چې یاد شي دی لرا نو دا به اوساتی دا به اوایو هوښوي د دې په فائدہ دا وایي چې فقيري به تر ده جدائی به تر تصفاد شای جدائی به تر د بادشاہ نه دا صورت یاد کې نو فقيري دینداری فقيري او دینداری دا به تر ده د مالدارای نه د دیندار ارتینی تر یوی کوخی زاش زرت نبی دین نارینا دی کی دار آوتل تا تا پکی سبق راغے ما تا پکی سبق راغے پوشوی چی دا آغا خلقو چی اغی دین سر محبت ساتی او اغی پا دین زکی اغی سر التفاق اغی تا مخامخ کی دل اغی سر خبری اغی سر تعاون اغا پکار دے سسنا دید سکی غټایت سکی اغی خو مس خلق دے نی دین سر کار دے نی روزگار دے ایتا خدا اوزگار دی نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تنبیر اعلی مونږ ته په کې لوی سبق راغی ښا مونږ ته په کې دوی سبق راغی چې دغه عجز صور ویل شي وتا صحف ورته ویل شي ښا دا دواړه ویل شي فمن شاء ذکره فی صحف دا هغه صورت مکرمه معزز کده عند الله مرفوعه اوچت مرتبه والده الى الله مطهره پاک ده پاک دې له سنا د پاک دې له شک شوبینا متطهره پاک دې له شک شوبینا د مسجد شیطانانو نه د شک شوبینا پاک دې خدا ته به ایدی سفرتن پلاسونو د ملائکو کې د سفرا هغه ملائکی دي به ایدی سفرتن پلاسونو د ملائکو کې د ملائک جبرئیل علیہ السلام په واسطه راغله کرام چې معزز دي علی الله په الله تعالی باندې بررتن اتقیا دي تابعدار دي داسې کتاب مې درته راولېږه ښا داسې کتاب مې درته راولېږه انها تذکرة دا نصیحت دی نو په دې کې نصیحت ته امت ته په دې کې نصیحت ته پیغمبر ته تم پیغمبر ته الله تنبیه راولې ګلا مونږه تاسو ته الله تعالی په کې لوی سبق راکړ اوس الله تعالی وایي زجر ذکر کوي قتل الانسان دا زجر دی قتل نکړي شي انسان ما اکفره سشی کافر کدلرا تول کافر شوی څه تاوان دی تا باندې څه چړک راو غورې چې ته کافر شي ولې کافر کیږي ولې توحید نه مانی من ای شیء خلقه د کوم یو شی ذلیلنا خلقه پیدا کړلرا ګور ته د سن پیدا کړي او څنګه یې لوی کړي څنګه راوسته ها ان من اي شيء خلقه د کوم شي ذلیل نه پیدا کړي من نطفه خپل بیان کوي الله تعالی من نطفه دا نطفینا خلقه پیدا کړلرا دا نطفین فقدره تقدیر کړه دا یې کړی دی فقدره نو تقدیر ولا وکړو هغه هغه تقدیر وکړو چې وی کو تقدیر ثم السبيل يسرو بیا سبیلا وای د بطن د مور نه د خروج یسره اسانه کړه دا کوم ټیک ده دې کې شک نشته زموږ علی ثم السبيل بیا سبیلا د خیر دا بل نعام نه پوښوي چې قبر ته دی بولی نو وای دا پښتو کې متل دی وای مرګ حق دی او کفن کې شک دی فاکبره بیا ته وبدی لپاره قبر دی تو حیوانات ګیړه د سزمری خو هغه د لپاره قبر دی تور کې دا هغه د لپاره قبر دی د خلاصي نه ونه ته دا هغه چې امر شوی و ته نه کې مستراشه اوس ورته دلیل وایي بل وایي شوي اوس ورته دلیل وایي چې ګوره ستا دا رزق ته مې څنګه پیدا کړې دا د اول نه د پیدایش خبره وکړه اوس وایي ستا د تربیت لپاره رزق څنګه پیدا کوم نو هغه خبره کوي ورڅخه ته مې څنګه پیدا کړې هغه خو ورته ووایي که نه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره وغیره نو اوس ورته وایي ستا رزق څنګه پیدا کوم فلینظر دې نظر دې وکړي انسان هر یو انسان الا طعامي هغه طعام خپل ته دې خپل طعام ته سوچ وکړه صوفیه کرام لیکي د هر یو انسان د یو وخت ډوډۍ خدمتګاران درې سوه شپېته کسان دي ته چې یو وخت ډوډۍ ته کښېنې ټول هغه ساګي وچوي چای سره یې خورې لیکن د دې خدمتګاران درې سوه شپېته دي ښه دې کې ملکو چې کوم کار کړی دی بنیانو کوم کار کړی دی دا ټول شمار کړي دي بزرګانو درې سوه شپېته یې راوستي دي او موږ تاسو ورته څنګه په غفلت باندې کیم دې کې درې سوه شپېتو کسانو کار کړی دی او ستا هغه ډوډۍ دومره تیاره شوې ده دومره ډوډۍ د سیوا نه شي خوړی هغه ډوډۍ دې تیاره شوې ده الله تعالی وایي دې ته وګوره نو فلینظر ته چې ډوډۍ ته کینې نو لږ نظر وکړه فلینظر الانسان نظر دې کې انسان الی طعامي خپل طعام ته اوس ته وګوره چې ستا دا رزق تا له څنګه پیدا کوم ها ستا دا رزق تا له ما څنګه پیدا کو اوس ته ورته لږ نظر وکړه په خپل به ته ومنې که تا کې عقل وي سړی ته به توحید ومنې او خدای که به ونغلبا کثیر وفاکتا میوی دا سړی مؤمن دی ښا تختی و سړی مؤمن من اخیه من اخیه ضرور کافرنا دا و سړی ته نږدې ضرور کافرنا به تختی و امه د مور کافرنا مور سړی ته ډېر نږدې هغه نه به تختی و ابي پلار نږدې و ابي د پلار کافرنا دا ګور کافر دی و صاحبتی د خذ کافرنا نو که قاون کافی نو هغه نه بخده تفسکی کنه هغه بالمقایسه ده و بنیه د زامنو کافرونه هغه نه به تفسکی ولی لکل امرئ د پار دا یو سړي منهم د دین یوم اذن پدارس کی شان حال وی شان منا حال وی ښا یغنیه غنی کلی وی دلرا عن حال غیره د حال د غیرنا هر یو سړی به په خپل سختۍ کې هر یو سړی به په خپل تکلیف کې ان یوم دین په دغه ورځ کې دغه به شان حال وي یغني عن حال غیره د حال بلنه مکی صورت تے توحید امنی دا عذاب نہ بخلاص شیخا رسالت دا رسول پاک امنی اولی انا اغبا رسالت دا رسول پاک امنی عذاب نہ بچ شی تخفیف و بشارت قیامت شو دری مسئلے سلور مسئلے شو دی صورت کی مکی صورت حاصل نہ ار یو صورت چلاو دی لا الہ ورا بسا بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت تکویر دا مکی دے انو اوس ورته وای مخکې صورت ته مکی دی او دا صورت ته مکی دی او دا تفصیل نه دی دی وجوه یومئذ مسفرة وجوه یومئذ علیها غبرة یو باندې به ګرد وبا یو بل به ډېر خوشاله یو به ډېر ښي او به یو بل به ډېر بدي نو دا د دې تفصیل دی څنګه تفصیل څنګه دی وګوره ورته کنه د مؤمن مخته او د کافر نو دا بوسه د تخکار شوخه په دې صورت کې طالبانو دولس سيزونه دي دولس دولس سيزونه ذکر کوي الله تعالی شپږ پښپېلې اول سره او شپږ پښپېلې ثاني سره بس آیات ساتي په دې سورې تکویر کې الله تعالی دول سیدونه ذکر کوي شپږ په شپېله اول باندې او شپږ په شپېله ثاني باندې او بیا ورته تخویف بشارت ورکوي حقانیت ته قران هغه ورته دا کوي او د اسلام فائدہ هغه ورته بیانې ځان نو نازل شوی د پس د سنو د سورې لهب نه نازل شوی دی نو تکویر نو الله تعالی قادر دی په تکویر د شمس سره څنګه بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي یاتی باحوال آتی چې راتلل کې په احوال راتلم کو باندې ورپسې الرحمن باطلاع الانسان او اطلاع ورکی انسان لرا فی تلک الاحوال او رحیم دے باعلامها قبل وقوعه خبردارے ورکی پخواد واقع کی دول قیامتنا قیامت نمخ کی اللہ تعالی بن یدم جریان خبر کلو چیزان سنبال کی خواه را به ختم شي نو تور به شي ویګن نجوم په هوا کې چې نجوم انقدرت دا به خړ شي دا ستوري به خړ شي خانه تور به شي دی به مغه رڼا نه ورکوي اوس دا ستوري رڼا ورکوي بیا به خړ شي رڼا به نه ورکوي ښه ویګن جبال په هوا وخت کې چې غرونه سیرت وابلو زول شي ډیر حفاظت کوي او ډیر دغه خیال ساتي ونی یو پلا لمون ته دنیا شي او بل غاړه ته پای بس کول او بل غاړه ته سپک بار بورا ولوم کوي نو هغه ډیر محبوب دی ورته هغه محبوب ده اوخه عطلت معطل وپاتشي بدراعنا لشونکی به یې نی سرونکی به یې نی مالک به یې څوک نی هر یو سړی به په ځان باندې شي په ځان باندې به شي هر څه دې په تندرو لګي دا سړی چې ناجوړه شي که نه دی وایي دا دنیا مافیا دې لړه شي خو چې زه ښه شم بیا وایي که نه بیا دغه شان دا اوس قیامت دی شپېلی ولا نو دی اوس وایي چې موخي موخي څه کې کارخانې څه کې دور یره وای دور هیبت وای دور خوف وای چې دای برا لکه ګور اوس جپړ راشي دا مرغه دن راشي بنیانو څخه اوس دا بنیانو څخه دا مرغه راشي نو په هغه وخت کې چې دا وحوش یعنی حشوت حشرت دا جمع کړی شي شپږم وإذا البحار سجرت په وخت کې دا دریابونه سجرت جاری کړی شي اندا دریابونه به جاری کړی شي یو بل تخانه نو چې دا جاری کړی شي یو بل ته به جاری شي دا دریابونه چې جاری شي یو بل ته زیږي به ان سیرت نارا بیا به اور لګي چې اور ته ولګي په دې ټول باندې جمع بشي نو اور به پرې ولګي نو اوبه سوځي اوبه سوځي اوبه سوځي که نه نو چې وسوځي دا وسوځي نو زلزله به شي چې زلزله شي ښه زلزله به شي نو دا دا دریاب کته دی نو دا به ډک کېږو ډک به چې دا دریابونه دا غرونه به ورته لاړ شي لکه شګه داسې داسې کېږي سیمی دویمی سره دی و اذا النفوس دا دویمه شپیلا ده و اذا النفوس په هغه وخت کې نفسونه زوجت جوړ کړی شي د بدن سره روح د بدن سره به جوړ کړی شي طالبان روح قوته له بدن سره به جوړ کړی شي را به شي و اذا الموعوده په هغه وخت کې موعوده هغه ژوندۍ لوڼه خښولې عربو دا عادت دا به کو او په دې تاسو حدیث او کیسې ډېرې اورېدلې دي او بل واذا الموءوده په وخت کې چې هغه ژوندې خخه شي سئل الدين وسوال وکړي چې دی اي ذنب په کوم یو ګناه باندې قتلت قتل شي ته قتل شي نو سوال وکړي د دینه چې ته ولې وجل شي کنه اوس په دې کې وای شي وعد خفي وعد خفي حدیث کې راځي عزل کوي دي عزل دا وعد خفي دی او وخت عزل جایز دی چې ضرر رسی یو خزه مریږي نو خاوند یې عزل وکړي ته ټیک ده چې هغه مریږي هغه هم لري نه عدل د زر انتهایی په دغه کې او که عدل د دې د وجې نه کې زمور الواد نه پیدا کیږي او دې د ورزق څوک ورکوي د دې بودو باش به څوک کوي دا هم په دې ګناه کې شامل دی خان دا ناجایز دی انن خلق ګوله یو سیزونه انو عزل دا مسله ده خلق عزل په خله ګوله دا سی خوري او ګوله هغه شلواد نه پیدا کی هغه کارونه کوي چې شلواد دا غو وعد خفي کې برازي ښه دین به الله تعالی تاسو کوي نه نه دا به تاسو به شي دا دین به تاسو کوي اسمان کښې تک کش کړی شي دا کش دي ته وایي دا تاسو خلک یې پېژني دا ګډ او غوی حلال دي که نه نو داسې ژوند دي کې پېمې ولا برابر شي انو بیا دو کسان درې داسې لاس واچوي او نو هغه سرمنې ته انو داسې راکاږي بس کته یې وګورئ نه سرمن ستاسو خلک دې کې ډېر بد دی هغوی بره ژوند کې که نه حلال دي کې بره ژوند کې انو اغسپی می ولا ټیک کی نو جو بیا ورته لاس واچي چې لاس واچي دو کسان درې کسان کش هلته سټ نه کته سرمن پرته وي زمون خلک دانی نه ګورې دی کر کر کر کر کر نو دا کش هغه ته وایي نو دا اسمانونه و د خپل ځای نه کش کړی شي دا کش دغه ته وایي دا ما راخ کړی شي جنت به قریب کړی مؤمنانو ته ان مؤمنانو ته به قریب کړی شي دا په قیامت پر ورځ باندې ښا ان دا دا کړی دا سوته وي دا به قریب کړی شي نو اوس په دې کې څه چل کیږي چې دا راشي دا شپږ په شپېلۍ دین سره وي دا اذا اذا دا ټول نو د ټولو جزاګانو لا دا جزا ده د ټولو جزاګانو جزا ده علمت نفس ما احضرت عالم مشي نفس ما پامان احضرت چې د حاضر شوی عمل تا واخرت یا رست شوی دا عمل احضرت حاضرې دل ځکه وي ورسته کېږي نه ورسته کېدل کمي حاضرې دل ورته دي نو ځکه علمت عالم مشي ناس ما طامان احضرت چې د حاضر شي عمل تا هر عمل دې چې کړی دی خانه که د شپې او که د ورځې هغه به دی حاضر شي هغې ته که د شپې او هغه که د ورځې دی به حاضر شي هغې ته فلا اقسم نو دا به ستا خوښه ده چې څه کې ستا خوښه ده چې اوس څه عمل کې اوس خوښه ده مېرمنې که پستې خوري که رېمنې خپل عمل به در سره یې که کرئ که کوټئ بس اوس څه کوه چې څه کې ځان له کې خانه څه کې هغه څو سړی به ګرېده وي ښه دی د ځان دی بد دی د ځان دی ښه کې ځان له کې بد هم کې ځان له کې اوس د هر چا خوښه ده هر یو پوه دی ښه پوه دی ښه دا اسی پویا دی زانی نا پویا کرے دا کستا خو پویا دی پاک پلیت پیزنی اس پا مسئلو ندا مسئلو تیمی نخوا مسئلو مسئلو وقت تلے دی لیکن اس آغا شیو تے دی عمل پاتی شیو دی اس بنی کی نخوا دغه شان تاسو ته رڼا راغله دا آیاتونه سور د قران دا راغله تاسو ته دا بدرنه لاړ شي دا بدرنه لاړ شي غائب بشي زیبا نزول د عیسی علی السلام نه بعد با قران او چتیږي نو دا بزی او سپد کفر بزی او ورځ د اسلام به راځي قسم مې دي په شپه او پر ورځ شپه د کفر به ځي او ورځ د اسلام به راځي پوه شوي یا واللیل اذا عساس شپه په تېرېدو شي دنیا په ختمېدو شوه دنیا ټوله ظلمت دی پوه شوي او ورځ د قیامت راځي د قیامت ته مراد څه دواړه کې نه راستې شي بیا به قیامت کې پیدا شي دلته به ختم شي بیا به قیامت کې راځي او صبح اذا تنفس په قسم دي په سبا باندې چې هغه كذلك احوالكم مستمر في الدنيا دارنګ احوال تاسو دائم دی په دنیا کې څو په نور د هدایت ته قران باندې هغه په نور دا هغه په آخرت کې قران باندې دې مقام او مرتبه یې ده متوائن متوائن منون کې ده دا خبره منل شي تا متوائن مطمئن کې ده زمون په ملک کې ورته چیف اف سټاف وای د ټول فوج مشر تا چې دا خبره منل شي کنه فیلډ مارشل ورته وای فیلډ مارشل دا انګریزي لفظ دی متوائن صدر اعظم د ملائکو دی دا د ملائکو صدر اعظم دی چې هغه ورته سوای کنه هغه کوي چې دی ورته سوای هغه کوي په امر د الله تعالی نو مطاع خبره منل شي خو دې خبره منل شي صدر اعظم د ملائکو دی خانه سم امین او دا ورته چې امین دی په وحی سره په امر د الله وحی سره امین دی بالکل نو ما سا نګور داسې رسول پاک ته جبرئیل علیہ السلام داسې امین دی داسې زیجا دی داسې مرتبه والا دی صدر اعظم د ملائکو دی دا غټ واسطه باندې قران ورته راځي دا غټ واسطه دا وحی ورته راځي نو ما صاحبكم نبي صاحب محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون لوني دل مريد لوني الله تعالى وي پاگلانو